تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د اونۍ تحلیل خبرونه هم وړاندې کیږي موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو چې یو سړی راغی او ویې ویل ای د الله رسوله آسونه پرېښودل سول او وسله پر ځمکه کښېښودل سوه او د ځینو خلکو دا خیال ده چې نور جنگ ختم سوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغوی درواغ وایي جهاد خو اوس شروع سو زما د امت یوه ډله به د تل لپاره د الله په لاره کې جهاد کوي او د دوی مخالفین به دوی ته هیڅ نقصان نسی رسولای الله تعالی به د دوی په خاطر د څه خلکو زړونه کږوي تر څو د هغوی په ذریعه مجاهدینو ته رزق ورکړي دوی به د قیامت تر ورځې پورې جهاد کوي د آسونو په تندیو کې د قیامت تر ورځې پورې د همیشه لپاره خیر ایښودل سوی دی تر هغه به جهاد نه بندیږي تر څو چې یاجوج او ماجوج نه وي راوتلي چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له دوهمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. په جوزجان ولایت کې د داعش د فتنې مکمل بیخ وخوت او ولس یې له شره څخه په امن کړل شو. د بادغیس ولایت په قادس کې د درې شپېته کلیو خلکو له مجاهدینو بشپړ ملاتړ اعلان زر کسیزه قطعه او یو زر او پنځه پنځوس میله وسله مجاهدینو ته وسپارله د کندهار ولایت په شورابک کې د شرکت دیارلس تنه نیول شوي کارمندان د محکمې له پریکړې وروسته خوشي کړل شول د غزني ولایت په شلګر او قره باغ کې یو ټانګ او یو رینجر ویجاړ دوولس تنه عسکر او پولیس مړه او ژوبل شول اوس هم بشپړ خبرونه له تېرو څو ورځو راهیسې د اسلامي امارت د ځانګړې قطعې مجاهدینو په جوزجان ولایت کې د داعش په نوم د نوې راټوکېدلې فتنې او پدیدې په ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړل دغه عملیات د جوزجان سرپل او فاریاب د نظامي قطعو لخوا په درې اړخیز ډول خورا په تدبیر او احتیاط سره پر مخ تلل ځکه وخت په وخت امریکایي الوتکو هم له داعشي فتنهګرو څخه حمایت کاوه د عملیاتو په څو ورځني جریان کې د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ د سردرې په شمول ټولې اړوندې سیمې یو په بل پسې له داعشي فتنهګرو او اختطافچیانو څخه ونیول شوې د دغو عملیاتو په جریان کې تر یو سل او درې پنځوس تنه داعشي مجرمین وژل شوي له سلو ډیر ټپیان شوي او تر یو سل او څلور دېرش تنو د مجاهدینو لخوا ژوندي نیول شوي دي د عملیاتو په جریان کې اوولس تنه مجاهدین په شهادت رسېدلي بل مهم مشر مفتي نعمت او صبغت الله له یو سل او دوه پنځوس تنو افرادو سره د کابل ادارې ته پناه یوړه چې د کابل ادارې د استخباراتو لخوا د داعش نوازۍ په اساس د هلیکوپترو په مټ نجات ورکړل شو د عملیاتو په لړ کې د داعشي ملیشو په صفوفو کې د دوی لسګونه مهم مشران او د سر خلک هم وژل شوي دي د اسلامي امارت مجاهدین لکه څرنګه چې له امریکایي اشغالګرو څخه د هیواد د ژغورلو هوډ او نه ماتیدونکې اراده لري، همدا ډول د فتنه ګرو ډلو په ځپلو او له منځه وړلو کې هم کلک هوډ او پخه تجربه لري. په جوزجان ولایت کې د تیرو ورځو عملیاتو په جریان کې امریکایي الوتکو په کراتو د مجاهدینو سنګرونه بمبار کړل ترڅو داعشانو ته نجات ورکړل شي او د هغوی د مراکزو په لور د مجاهدینو د پرمختګ مخه ډب کړي خو الحمدلله د اشغالګرو له خوا د داعشي ملیشو حمایت او ملاتړ کومه ګټه ور نه کړه او داعشان یې د مجاهدینو له حتمي حساب کتاب څخه ونه شه ژغورلی اسلامي امارت په جوزجان کې د داعشي فتنې د کاملې محوې په اړه خپل ټول ولس ته مبارکي وایي او د هیواد په ځینو نورو برخو کې د داعش په نوم فتنه اچوونکو ډلو ټپلو ته هم پیغام ورکوي چې له بې ځای مقاومت څخه لاس په سر شي او مخکې له دې چې د جوزجان د داعشانو له ذلت بار برخلیک سره مخامخ شي باید وسله پر ځمکه کیږدي او له شرارته لاس واخلي د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ اړوند د برګل او شهر ارمان د سیمو خلکو چې په درې شپېته کلیو او شاوخوا دوه زره پنځه سوه کورنیو مشتمله ده د فضل احمد اخندزاده او عبدالقدیر خان په سرمشرۍ کې د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شول. هغه غونډه چې په دې مناسبت پرون سهار په یاده سیمه کې جوړه شوې وه، د اسلامي امارت د بادغیس ولایت لپاره مرستیال والي مولا عبدالکریم صاحب هم پکې ګډون کړی و. په غونډه کې قومي مخورو د خپلو قومونو په نمایندګۍ د مولوي عبدالکریم صاحب په لاس بیعت وکړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې سلسله کې به له هېڅ نوع قربانۍ ورکولو درېغ ونه کړي. د غونډې په پای کې د سیمې خلکو زر کسیزه قطعه مجاهدینو ته وسپارله چې زر میله کلاشینکوپونه، څلوېښت میله پیکا ماشیندارونه، لس راکټونه، پنځه بم اپګن یې هم مجاهدینو ته وسپارل. مجاهدینو هم له نوموړو مننه وکړه او دا یې د دین او هېواد په ګټه کار وباله. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر افغانان له غلام ادارې رابېل او له اسلامي امارت سره یو ځای شوي چې لا هم دا سلسله ورځ تر بلې پسې پراخېږي. د کندهار ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند د سرو چهانو په سیمه کې د یو شرکت دیارلس تنه کارکونکي چې څه موده وړاندې نیول شوي وو د اسلامي امارت د شرعي محکمې له لوري ورسته تر هغه خوشي کړل شول چې بې ګناه ثابت شول. همداراز د یاد ولایت د ښار د څوارلسمې حوزې اړوند د ژړ مکتب په سیمه کې د اسلامي امارت چریکي مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې د مزدور پولیسو ظالم افسر قصاب ځای پر ځای ووژه له پیښې وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل همداراز پرون سهار نه بجې یو تن مزدور پولیس د مجاهدینو د برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل شو یو بل خبر وایي چې د شاولیکوټ ولسوالۍ اړوند د زنګیتان په سیمه کې پرون مازیګر د مزدور دښمن په شوبله د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د بولدک ولسوالۍ اړوند د لوی کاریز په سیمه کې بیګا شپه د مزدور عسکرو په پوسته مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره کړ د برید په پایل کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول او ورپسې د مهماتو ډیپو او یو موټر اور واخیست چې تر ډیره د اور لمبې راپورته کېدې. د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ اړوند بدوانو سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مرټ چاودنه وکړه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ، دوه تنه عسکر ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي. دغه راز پرون ماسپرین درې بجې د یاد ولایت قرهباغ ولسوالۍ مربوط ګونګي سیمه کې د کابل کندهار په لویه لاره د مزدورو پولیسو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ پنځه تنه پولیس ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان دي همداراز د مقر ولسوالۍ اړوند عالمخیلو سیمه کې د مزدور عسکرو په قرارګاه د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د معلوماتو په اساس د بریدونو په لړ کې دښمن مورال له لاسه ورکړ او د تلفاتو په لیدلو سره له قرارګاه وتښتید او یا د قرارګاه د مجاهدینو تر واک لاندې راغله په نښتو کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ شپږ تن عسکر مړه او ټپیان شول دغه قرارګاه چې په سیمه کې د دښمن مهم مرکز و له ډیره وخته د مجاهدینو تر بریدونو او محاصرې لاندې و د یادې قرارګاه په نیولو سره د مجاهدینو د تګ راتګ ساحه ډیره پراخه شوه. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د شیوان په سیمه کې د دښمن الوتکو د ملکي خلکو په کورونو سختې بمبارۍ وکړې چې تر ماخوستن پورې یې دوام وکړ د بمبار په پایله کې شپږ کورونه له ټولو سامانونو سره له خاورو سره خاورې شول خو اوسیدونکي یې له خپلو کورونو نه په تیښته بریالي شوي همداراز په سیمه کې نور کورونو ته هم زیانونه اوښتي د یادې ولسوالۍ اړوند د شیوان دښت په سیمه کې بیګا شپه د مزدور دښمن یوه چاودېدونکې کشپي الوتکه د مجاهدینو له لورې رانسکوره شوه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د خوشحال کلي په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته مجاهدینو پراخ وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت پنځه تنه مزدور پولیس وویشتل شول پاتې یې په تیښته ولاړل همداراز د کمین په ترڅ کې د دښمن په کورنکي قوه برید ترسره شو چې په مهال یې یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د شاول دښت او نریمنده په سیمو کې په هغو مزدور عسکرو پولیسو او اربکیانو وسلوال بریدونه ترسره شول چې سیمې ته په ګڼ شمېر کې د عملیاتو په موخه راووتل د بریدونو په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکر وویشتل شول او پاتې غرمه مهال په تیښته سره ولاړل مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیار نه دی اوښتی د یاد ولایت د کجکي ولسوالۍ اړوند د شیري دشت په سیمه کې دهغو مسافرو چې له ګرشک ولسوالۍ نه د کجران ولسوالۍ پر لوري په موټر کې روان وو موټر نغدې روپۍ او موبایلونه یې غلو یوړل له پیښې وروسته مجاهدین خبر شول او د غلو تعقیب یې پیل کړ چې یو تن غل یې پرون د نوزاد ولسوالۍ په مربوطاتو کې له غلا کړای شوي لنډکروزر موټر موبایلونو او پیسو سره ژوندی ونیول شو او دوهم غل امان الله د شېرعلي زوی هم د مجاهدینو تر تعقیب لاندې دی چې انشاالله ژر به ونیول شي. موټر، موبایلونه او پیسې خپلو څښتنانو ته ورسپارل شوي او د نویل شوي غله قضیه د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په ګاونډي ولایت فراه کې دوه تنه غله له غلا کړای شوي موټر سره ژوندي نیول شوي او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې. د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ بیګا شپه نه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې دوه ساعته یې دوام وکړ د برید په پایله کې د یوه صاحب منصب پیروز په شمول دوه تنه مزدور پولیس قتل او دوه تنه نور ژوبل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز د قیصار ولسوالۍ اړوند د تایمیس د سیمې اوسېدونکی یو تن اربکی قومندان محمد الله د عبدالکریم زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو نوموړي له ځان سره یو موټر سایکل یو کلاشینکوپ او یوه مخابره هم مجاهدینو ته را رسولې د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او دیراود ولسوالۍ ترمنځ د ترینکوټ اړوند د پیناوي په ستراتیژیکه او مهمه سیمه د اسلامي امارت مجاهدینو بیګا ماښام پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر سیمې مجاهدینو فتح کړې دي درې تنه مزدور عسکر ژوندي اسیران شوي او اوس په سیمه کې درې پوستې تر کلکې محاصرې لاندې دي د زابل ولایت د مرکز قلات اړوند د خارجوی په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې یو موټر تخریب او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نورې ژوبل شوي دي وروستی خبر دا چې د پکتیا ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ د یاد ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند سهاکو سیمه کې د سنګي خېلو سیمې د مشهور ډاکټر فیض محمد همت له لوري د یوې لویې دیني مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل شوه یاده مدرسه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي او په څنګ کې به یو دارالحفاظ هم ولري. دغه مدرسه به په راتلونکو دوو کلونو کې ګټې اخیستنې ته چمتو شي او د شپږ سوه تنه طالب العلمانو د اوسېدلو ګنجایش به لري خبر وايي په نوموړې مدرسه کې به د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې په چوکاټ کې د حدیثو تر دورې پورې لیلیه او نهریه طالبان زده کړې کوي یاده مدرسه اوس مهال هم یو خام تعمیر لري او پنځه سوه څوارلس طالب علمان او د قرآن کریم حافظان په منظم ډول پکې زده کړې کوي په زرمت ولسوالۍ کې د تعلیم او تربیې مدیر د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې د کمیسون په استازیتوب له محترم ډاکټر صاحب څخه مننه وکړه او د نوموړي دغه علم دوست ګام یې وستایه او دا د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 امارت مجاهدینو نن د هیواد شمالي ولایت جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش په نوم د اشغالګرو نویو ملیشو اخري سنګر هم له منځه یووړ چې له اوږدې مودې راهیسې د ناڅرګندو الوتکو په مټ دلته را رسول کېدل او تر شتون او شمیر یې زر چنده لوړ تبلیغات ورته کېدل د داعشي وسلوالو پر خلاف مجاهدینو نږدې څلېرویشت ورځې مسلسل عملیات ترسره کړل که څه هم له هوا څخه د امریکایانو او ګوډاګیانو له خوا د داعش په ګټه هر ځای پر مجاهدینو بمبار کېده خو د الله تعالی په مرسته دا عملیات تېره ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېدل چې دوه نوي تنه داعشي وسله وال ووژل شول یو پنځوس ټپیان او یو سلو اته ویشت تنه نور یې د مجاهدینو له خوا ژوندي ونیول شول خو ډېره عجیبه پېښه دا رامنځته شوه چې دا ناڅرګندې ملیشې چې کله د مجاهدینو تر محاصرې لاندې راغلې نو د کابل د ګوډاګۍ ادارې چارواکو د مجاهدینو له کلابندۍ څخه په چورلکو کې پورته کړل. وروسته یې اعلان وکړ چې ګویا محاصره شوي داعشیان دوی ته ورتسلیم شول، په داسې حال کې چې د هېواد په مختلفو سیمو کې په وار وار د دوی خپل دولتي عسکر کلابند شوي او خپلو چارواکو ته چیغې او نارې وهي چې وموږ ژغورئ، خو دوی سر نه پسې ګرځوي. خو نن یې د درزاب څخه کلابند داعشیان په داسې مشکل انداز له ځمکې څخه هوا ته پورته کړل او ناڅرګند لوري ته یې نقل کړل چې ټول ولس یې هک پک حیران کړ چې اخر دا څه لوبې دي چې اشغالګر یې زموږ په هیواد کې د څو وطن فروشانو په ملتیا ترسره کوي د داعشیانو د پورته کېدلو خبره خپله چارواکي هم مني د جوزجان ولایتي شورا غړي وایي چې د جګړې له ډګره داعشي وسلوال د چورلکو په وسیله ایستل شوي دي خو دا هم ورسره زیاتوي چې چورلکې ناپېژاندې وې مطلب دا چې چورلکې د دوی د حکومت نه وې د دې شورا غړې حلیمه صدف وایي له اتیا تر سل تنو پورې داعش جنګیالي د ناپېژاندو چورلکو په وسیله د جګړې له ډګره ایستل شوي دي په خبره یې له هېواده د باندې ویستل شوي دي همدارنګه د درزاب دولتي امنیه قومندان محمد اسماعیل نامی هم مني چې د طالبانو د سختو بریدونو له امله داعش په تیښته شو خو وایي چې دوه سوه تنه دولت وژغورل او نور یې تفصیلات نه دي ورکړي حقیقت دا دی چې د سیمې خلک او مجاهدین ټول وایي چې د دریو تنو قومندانانو په ګډون دوه سوه او شپاړس تنه داعشان وروسته له هغه چې کله د طالبانو له خوا ورباندې کړۍ راتنګه شوه، بېرته ورته هماغه چورلکې راغلې کومو چې پخوا دوی دلته پیاده کړي وو او په نامعلوم لوري یې له ساحې څخه وایستل او ژوندي یې وژغورل. مجاهدینو همیشه دا اعلان کړی چې کله دوی پر داعش عملیات شروع کړي دولتي څرخکې او امریکایي الوتکې پر طالبانو بمبارونه کوي او کله چې طالبان له بمبارونو سره سره پر داعشیانو د محاصرې کړۍ تنګه کړي نو بیا حکومتي څرخکې داعشیانو ته کښیني هغوی پورته کړي او حکومتي پوځي مراکزو ته انتقال کړي چې د درزاب اوسنۍ پیښه د دې خبرې نقد ثبوت دی په درزاب ولسوالۍ کې په حکومتي څرخکو کې د داعشیانو له تېښتې وروسته به شاید هیچا ته هم شک نه وي پاتې چې د داعش په نوم پدیده د امریکایانو هغه استخباراتي پروژه ده چې د امنیت شورا د مشر حنیف اتمر په توسط یې رامنځته کړې او غواړي چې په سیمه کې خپلې شیطاني دسیسې ورباندې اجرا کړي